له هغه چې مال دکړه را کول کیږي ټیلا اے اے داغي کولو الله تا تسوال سکو زور کوما ولا فلست منه علا وردن ولا صدری ولا قوت او نه طاقت په ورتللو په نیکه باندې په کولو د نیکه الا بالله مگر په توفیق د الله تعالی په مدد د الله تعالی شعر په معنا به نشي حاصل سو ربا مال چې شیطان د کم څه طرف ته دکل او ټیلر راکې چې هغه دي ناروا نو الله ته زما لاس اونې سا ما دا ناروا نه منکا یو سړی وی چې د جون د تکالیف نه ستړی شوم یو مې یعش څوک چې جون تیر کې 80 نه حول اتیا کال لا ابل لک یسمی لار دې مرشي هغه بغل تړي کی یولې چې وګونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي چې څوک وې دا وېزو نو څو څو زردال تړي کی خپې تړي کیږي سترګې تړي دا څه شي دې بچي دې خو ستړي کړم بګه تو کا تو باندې جميع الكتب يدرك من قرأها دایجه سه وګوره بل کتاب وګوره چې دوباره را لې یا دا ما کتل دې زر مطالعه کړل لري کوي او قران بار بار وای بار بار ایس پروا به سره طریقې نو لا لا خون را پری دي لا تنقضي عجائب عجائب ختميږي نو جميع القطب اثر کې قطب دي و در فعل فعل ضرورت شعري د وجنه